نو موسی الكتاب موسی به مفعول اولی الكتاب به مفعول ثانی وي او که اتینا په معنا د انزلنا سره کوي نو بیا به الكتاب مفعول اولی او موسی به مفعول ثانی وي نو بیا به تقدیر دی چې انزلنا الكتاب موسی ما کتاب په موسی علیه السلام نازل کړو وقفینا او قطار میکړو یعنی اتبعنا تابع میکړو من بعده ورست د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه پر رسول په پیغمبرانو باندې یعنی اتبعنا من بعده څلور زره پیغمبران د موسی علیه السلام نه ورست راغله تر عیسی علیه السلام پورې نو دا څلور زره پیغمبران د الله یو غټ نعمت چې الله دوی ته ورکړو و آتینا عیسی ابن مریم البینات الله پاک فرمای ما ورکړو عیسی ابن مریم آتینا دم امغه دو معناګانی لري که آتینا په معنا د اعطینا سره کوي نو عیسی ابن مریم د مفعول اول دی البینات د مفعول ثانی دی او که آتینا په معنا د انزلنا سره کوي نو البینات د مفعول اول او عیسی ابن مریم د مفعول ثانی نو آتینا عیسی ابن عیسی په عبرانی کې په معنا د ایسوع اصله بالعبرانیه ایسوع عیسی په عبرانی ژبه کې ایسوع د ایسوع معنا د سید بعض علما وایي چې د دې معنا د مبارک عیسی ابن مریم مریم په عبرانی ژبه کې په معنا د خادم سره راځي د مفعل وزن دی البینات د دینه مراد الحجج الواضحه او دارنګ د دینه مراد الانجیل دی و ایدناه او مون قوی کړو عیسی علیه الصلاۃ والسلام بروح القدس په جبرئیل علیه السلام باندې افکلما بروح القدس اضافت د موصوف د صفت ته یعنی الروح المقدس داسې روح چې مقدس و جبريل عليه السلام ته روح وایي ځکه چې روح هم نه ښکارېدو او دام نه ښکارېدو او یا روح ورته ځکه وایي چې دام سبب د پاره د حیات معنوي دی لکه روح چې سبب د پاره د حیات حسي دی بروح القدس په جبريل عليه السلام باندې حسرت حسان وایي ورسول الله فينا وروح القدس ليس بنا خفاء روح القدس نه جبريل عليه السلام مرادي افكلما جاءكم رسول من انفسكم دا ولقد اتينا سبب افكلما جاءكم دا ورته مسبب ده د سبب او د مسبب په مابین کې حمزه د توبیخ د پر راغلی ده چې دا مسبب هم ولې په دې سبب مرتبه کولو مطلب دا دی چې ما موسی علی السلام ته معجزات ورکړي او د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ او تاسو شکر ادا نه کړو تاسو تکذیب وکړو نو تاسو په ارسال باندې تکذیب مرتب کړو او په ارسال تکذیب نو مرتب بلکې شکر په مرتب کول پکارو افکلما جاءکم رسول ای هر کله بچ راغلو تاسو ته یو عظیم پیغمبر راتلل به وکړه تاسو ته بما لا تهوا انفسکم په داسې څه باندې چې تاسو نفسونو به داغي خواهش نه کولو تاسو د خواهش نه خلاف بو استكبرتم استفعال په معنا د تفعل دی یعنی تکبرتم تاسو به د ایمان نه تکبر وکړو ففريقا یعنی فريقا منهم یو ډله به په دې پیغمبرانو کې کذبتم تاسو ورته نسبت ته دروغ وکړو یو ډله د پیغمبرانو بم وجلا وفريقا نه نسبت ته دروغ بم ورته کولو وفريقا تقتلون او یو ډله د پیغمبرانو بم وژله مخکې ذکر شو چې دوی یقتلون الانبیاء بغیر حق بلا حق پیغمبران به وژل اوس کته اعتراض وکي چې په بل ځای کې الله پاک فرمای ان لننصر رسولنا موږ به د خپل پیغمبرانو سره امداد کوو نو دلته خو د پیغمبر سره امداد ونه شو پیغمبر او وجلو تاسو ورته جواب ورکړئ حسن بصری صاحب او نور مفسرین دلته یو تقدیر لګی فرمایي لم يقتل قط من الانبياء الا من لم يؤمر بقتال لم يقتل قط من الانبياء هیڅ پیغمبر هم داسې نه دی قتل شوی چې هغه ته امر د جهاد شوی دا کوم چې قتل شوی دی دوی معمول په قتال نه وو وکل من امر بقتال نصر چاته چې الله امر د جهاد کړی ضروري ورسره کومک کړی دی خو دغه پیغمبران چې شهیدان شو دوی مامور بالقتال نه وو نو فظهر انه لا تعارض بين قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق وقوله تعالى انا لننصر رسلنا د دې ډول په مابین کې تعارض ځکه نشته چې انا لننصر رسلنا د هغه پیغمبرانو په باره کې دی چې مامور بالقتالو او که غلف جمع د غلاف شي، غلاف لوښي ته وایي، نو بیا به معنا دا وي، زموږ زړونه لوښي د علم دي. نو که دا ستا خبرې حق وی، نو زموږ زړه ته به راغلی وی، ځکه لوښی د علم زموږ زړه دی. او ستا دا خبرې زموږ زړه ته نه راځي، نو معلومېږي دا چې دا علم نه دی. او یا زموږ زړونه لوخي د علم دي نو د علم نه ډک دي نو موږ د امي پسې څنګه لاړ شو په خبره پوه شو ګور اسانه وه غلف یا جمع د اغلف ده یا جمع د غلاف ده که جمع د اغلف شي نو معنا به دی چې زموږ زړونه په پردو کې دي که جمع د غلاف شي نو په معنا د لوخي د علم یعنی زموږ زړونه لوخي د علم دي د علم نه ډک دي نو ستا خبرې پکې نه ځایږي او یا که دا ستا خبرې علم وې نو زمونږ زړه ته به راغلی وې بل لعنهم الله بکفرهم بلکې الله پاک په دوی باندې لعنت کړی دی په سبب د کفر د دوی فقلیلا فداخله د په سب مسبب باندې فقلیلا ما یؤمنون الله پاک فرمای لږ دوی ایمان راوړي قلیلا منسوب ده صفت د پاره د مصدر محذوفه ده یعنی یؤمنون چې کله راغلو دوی ته کتاب من عند الله عظیم کتاب د الله د طرف نام کتاب من عند الله دا یو صفت ته پاره د کتاب دی کتاب منزل من عند الله مصدق دا ورته دویم صفت دی مصدق لما معهم د تصدیق طریقه مخکې مو په ترجمه کې ذکر کړ وكانوا يستفتحون وكانوا من قبل او مخكي يستفتحون على الذين كفروا چې فتح به کولو پاغه باني باندې دي يستفتحون على الذين كفروا فتح بيداس غوختا عبد الله بن عباس او ترحمهم رحمهم الله فرمي يطلبون من الله ان ينصرهم به على المشركين د الله نه به دا سوال کولو چې الله د پیغمبر علی السلام په وسیله مونږ ته فتح د مشرکینو په خلاف راکا نو دا توسل بالذوات الفاضله دا د څلور وړو امامانو په نيز جایز دی د هیڅ چا په کې اختلاف نشته دا مماتیان یو څو کاله کیږي چې را پیدا شو او بیا دوی په کې اختلاف شروع کړو نور باب زیارت النبی صلی الله علیه وسلم چې د هر فقه تاسو را اړوي شافعي وي که حنبلي وي که مالکي وي که هر یو وي باب زیارت النبی په کې راواله وي پاغي کې د توسل ذکر به تاسو پیدا کړئ نو د څلور واړو په دې اجماع ده چې توسل بالذوات الفاضله دا مستحب ده په دعا کې تفصیل به بیا بل ځای کې کو خو یو دلیل دا دی دا شرایع من قبلنا دی من غیر نکیرین زموږ د پاره دلیل دی زموږ په دین کې هیڅ آیات او حدیث کې په توسل باندې رد نشته نو من غیر نکیرین هم دې ته وایي نه په حدیث کې شته چې توسل بالذوات الفاضله ناجایز دی نه په آیات کې شته نو من غیر نکیرین چې کوم شی شرایع من قبل نه هغه جایز دی دلته در منصور تفسیر کې راځي حدیث مستقل احادیث پکې ذکر کوي موقوف احادیث دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا پیدا نو د پیغمبر علی السلام د پیدایش نه مخکې بدوی پیغمبر علی السلام الله ته وسیله کولو او د پیغمبر په وسیله به د الله نه دعا غوښته نو دا الله بدوی ته فتح ورکوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا چې کله دوی تراغلو ما هغه کتاب یا هغه نبی یا هغه حق عرفو چې دوی پیژندلو کفرو به نو دوی ور باندې کفر وکړو ګور د معرفت سره کفر راغلو نو معلومیږي دا چې معرفت ایمان نه دی علم ایمان نه دی ایمان تصدیق او منلو ته وي کفرو به دا جواب د لمل اولا دی دو لماګان راغلو شرط سره د خپل جواب نه نه فلما دا فلما سره د خپل جواب نه جواب د اول لما ده فلعنت الله علی الكافرین الله پاک فرمای لعنت د الله دی په کافرانو باندې بئس مشترو به انفسهم بئس ما په دې کې درته ترکیب کوم دا آیتونو کې ډیر راځي نو دلته په کې ترکیب وکړو بل ځکه به بیا پریدو بئس ما بعض علما فرمایي چې د بئس ما د پر اعراب محلی شته او که اعراب محلی نشته نو په دې کې درې مذهب درته ذکر کوم یو مذهب د جمهور علما د یو مذهب د فرا ده فرا وی چې لا محل لها من الاعراب بئس ما چې د اعراب محلی نه لري یعنی په ترکیب کې نه فاعل دی نه مفعول دی نه مبتدا دی نه خبر دی نه مفعول دی اسم نه دی نو لا محل لها من الاعراب دا بئس ما بئس ما دا کلمه د ما درته یادوم ښه بئس نه بئس خو عامل دی کلمه د ما کې ما درته ویلي چې څلور مذهبه دي کلمه د ما کې اعراب محلي شته که نه نو په دې کې درې مذهبه دي یو مذهب د فرا دی هغه فرمایي چې د کلمې د ما دپاره په بئس ما کې اعراب محلي نشته او دا کلمه د ما په بئس د بئسې سره یو شی دی لکه حبذا حبذا کې د حا د پر ځان ته اعراب محلي نشته د با د پر ځان ته اعراب محلي نشته د زا د پر ځان ته اعراب محلي نشته نو دا رنګ دلتم بئس ما کې د ما د پر یوازې اعراب محلي نشته دا د فرا مذهب دی او د جمهور علماو په مذهب باندې د دې لپاره اعراب محلی شته نو د جمهور علماو په مذهب چې اعراب محلی ورته راغلو دا ما په محل د رفع کې ده که په محل د نصب کې ده نو په دې کې اوس اختلاف ده سیبوی وایي چې په محل د رفع کې دی دا ما او اخفش وایي چې په محل د نصب کې دی پوه شو بیا درته وایم بئس ما د دې ما د پر اعراب محلی شته کنه نو فراوي چې نشته بلکې دا ما د بئس سره یو کلمه ده نو چې یو کلمه ده نو ما ځان ته اعراب محلی نه لري دا ما نه فاعل ده نه مفعول ده نه مبتدا ده نه خبر ده هیڅ نه ده دا د فرا مذهب ده او د جمهور علماء په مذهب باندې د کلمې د ما د پر اعراب محلی شته چې اعراب محلی لري نو اعراب محلی څه شه ده رفع ده که نصب ده نو سیبوی وای چې رفع ده او اخفش وای چې نصب ده نو سیبوی وای چې رفع ده دا ما چې ده فاعل ده بئس ده او مخصوص بالزمه حذف ده تقدیر د عبارت دا ده فاعل د بئس هغه مقدر ګرځي مقدر مفسر او دا شی ان اشترو به انفسهم دا ورته تفسیر او د اخفش په نسبت باندې ان یکفرو دا ورته مخصوص به زم ده ترکیبونه باندې کوی ور یو ترکیب دا دی چې بئس ما دا بئس سره د معنا دا ټول یو شی دی ما ځان ته اعراب محلی نه لري او د جمهور علما په نسبت باندې اعراب محلي لري نو اعراب محلي یا رفع ده یا نصب ده د سیبوی په مذهب رفع ده فاعل د پاره د بئس ده مخصوص حذف ده چې شیء ده شیء اشترو او د اخفش په نسبت باندې د ما تمیز ده شیئا او اشترو ورته صفت ده شیئا اشترو فاعل پکې مزمر مفسر ده او دا شیئا اشترو دا ورته تفسیر ده او ان یکفروا دا مخصوص بالزم ده یو بل ترکیب هم شته خو دا دواړه بس دي بئس ما اشتروا به انفسهم بئس شیئا بد د هغه شی اشتروا به انفسهم چې دوی واخیستل ور باندې خپل ځانونه دلته اشتروا په معنا د باعو سره ده چې خرڅ کړ دوی ور باندې برخه د خپل ځانونو هغه شی څه شی دی چې دوی اخسته دي مخصوص به زم ده ان یکفرو بما انزل الله چې دوی کفر وکړي په ما انزل الله بغيا لوجد حسد نام ان ينزل الله اغه حسد چې ده پدې ده چې الله نازل کړي ده من فضله من فضله صفت د پاره د موصوف محذوفه ده ان ينزل الله شيئا قائنا من فضله مراد ترینه وحی ده په دې باندې دوی حسد کوي چې الله پاک ولې وحی نازلوي علا من یشاء من عباده په هغه چا باندې چې د الله ورته اراده وشي د خپل بندگانو نه فباءوا بغضب نو دوی گرفتار شو په یو غضب علا غضب د پاسه د بل غضب اول غضب کفرهم بالانجیل او دویم غضب چې د کفرهم بالقران یا اول غضب چې د بعبادت العجل او دویم غضب چې دی بکفره مطلق کفر د دوی اول غضب نه خاص کفر مراد دی چې عبادت العجل او د دویم غضب نه مطلق کفر مراد دی یا د اول غضب نه الکفر بعیسی علیه السلام مراد دی او د دویم غضب نه الکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم مراد دی وللکافرین عذاب مهین یعنی په څو چنده کفر کې دوی گرفتار دي وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو لپاره عذاب سپکون کې دي و اذا قيل لهم امنوا بما انزل الله چې کله دوی ته ویل شي چې تاسو تز... ایمان راوړې په ما انزل الله په قران نو قالو دوی وای نؤمن بما انزل علينا من ایمان راوړو په هغه کتاب چې مونږ ته نازل شوی دی په دې خپل کتاب خو د مخکې نه ایمانو مطلب دا دی چې نستمر علی الايمان بالتورات په ایمان بالتورات باندې مون استمرار کو نو ایمان نه راوړو ويكفرون بما وراءه دا حال دی حال دا چې دوی کفر کوي بما وراءه یعنی بما بعده په دې کې الله پاک استحاله ته اشاره کوي چې ګوره دوی وایي نؤمن بما انزل علينا زموږ په تورات ایمان لري او حال دا چې دوی کفر کوي بما وراءه یعنی بما بعده چې هغه انجیل او قران دی په انجیل او قران کفر کوي نو الله پاک دوی ته وایي چې ایمان به تورات مستلزم دی ایمان بالقران والانجیل لره حالانکه تاسو ایمان په قران او په انجیل نشته نو چې قرآن په قرآن او انجیل باندې ایمان نشته نو په تورات هم ایمان نشته په تورات باندې ایمان ملزوم دی او په انجیل او په قرآن باندې ایمان ورسره لازم دی ځکه چې ته په تورات ایمان راوړې نو په تورات کې خو د انجیل او د قرآن ذکر هم شته نو په دې به ایمان راوړې نو ایمان په تورات مستلزم دی ایمان لره په انجیل او په قران او د دوی ایمان په انجیل او په قران نشته انتفاع د لازم راغله نو انتفاع د ملزوم هم راغله په تورات ایمان نشته ويكفرون بما وراءه دوی کفر کوي په ما ورا باندې بما وراءه یعنی بما بعده وهو التوراة والانجيل وهو د حال واقع شوی د وراءهنا حال دا چې دا ورا چې دا د تورات او انجیل الحق دا حق دی مصدقا حال مؤکده ده تصدیق کون کی دی لما معهم قل فلما تقتلون انبیاء الله فلما ما استفهامیه ده الف پکې حذف شوی دی لوجه د لام جارنا فلما تقتلون یعنی ولی تاسو وجل د الله پیغمبران من قبل ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان ولقد جاءكم موسى بالبينات فتحقيق سره راغلی او تاسو ته موسی عليه السلام اعتراض راځي چې رفع د ترکو اکراه دا او لا اکراه فی الدین نو څه جواب وکوي د رفع د تر رفع د تر د قبلولو د دین د پاره نه و بلکې د منع د پاره و د نقض العهد نه نو اکراه نه ده ورفعنا فوقكم التور بعض علما فرمایي چې دلته د تور نه مراد احکام دي لکه صلات او زکات و غیرها دا مې در باندې لازم کړو خذو ما اتیناکم بقوت په زور سره دا تورات ونیسئ یعنی عمل په وکي واسمعوا او په دې کې چې کوم احکام دي دا واوري قالوا سمعنا دوی ویل چې سمعنا وعصینا دا دوه جملې ویلې اوس کته اعتراض وکي چې کوه توري په سر ولاړ او دوی بیخ کړي نو دا د عصینا کلمه خو ممکنه نه ده عقلا عادتا نه ده ممکنه چې کوه تور دی په سر نیولې وي او دوی د لاندې عصوینا چغې وهي دوی به ضرور وایي چې اطعنا اطعنا نو علما فرمایي چې دلته سمعنا سره تقدیر دی سمعنا قولک چې خضوع واسمعوا سمعنا لسانا په ژبه مستا خبرې واورېدې خو عصوینا قلبا په زړه کې نه منو و اشربو د عطف د په قالو باندې سکلی شوی د دوی په زړونو کې العجله حب العجل محبت د خوسی د کفرهم په سبب د کفر د دوی قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم بئس شیئا بد د هغه شی یأمرکم به ایمانکم داسې شی چې په هغې باندې تاسو ته امر کوي ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یئ قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه دا مقدم فتمنوا الموت دی تالی لكن التالي باطل فالمقدم مثله ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه کدار اخروی د الله پنی ستاسو د پاره وی فقط من دون الناس د بل چا د پاره نه نو کدار اخروی ستاسو یو د بل چا نه د مقدم فتمنوا الموت دی تالی نو تاسو تمنا د مرګ وکړئ چې داری اخروي ته ورسېږئ خپل محبوب ته ورسېږئ ولا يتمنوه د دې معنا د لكن التالي باطل ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود لكن النهار ليس بموجود نو دلته الله وی ولا يتمنوه ابدا بطلان د تلی ته اشاره ده الله پاک فرمای دوی به تمنا بالکل ونکي دلیل د بطلان د تلی بما قدمت ایدیهم دا دلیل د پر د بطلان د تلی دی په سبب د هغه ګناهونو چې د دوی لاسونو مخکې لګلي دي او دلیل د پر د ملازمه دا دی تاسو تمنا د مرګ زکه وکړي چې په مرګ باندې تاسو ته راحت حاصلېږي تاسو وایئ چې د آخرت زمونږ دی جنت زمونږ دی نو په جنت کې خو راحتونه نو د دې راحتونو تمنا وکړئ ان کنتم صادقین والله علیم بالظالمین الله په ظالمانو خو عالم دی ولتجدنهم احرص الناس على حیات الله پاک فرمایي ته به دوی عمومي حریسترین د ټولو خلقونه په ژوند د دنیا نو معلومیږي دا چې دوی په دنیا عاشقان دي اخرت د دوی لپاره نه دی ومن الذين اشركوا ده عطف ده په الناس باندې احرص الناس او احرص من الذين اشركوا د مشرکانو نم دوی ډیر حریص ترین دي یود احدهم خوخیو د دوی لو يعمر الف سنه چې کاش کې د عمر زر کاله وي لوي تمنا یې نو جواب نه غواړي او یا لو شرطیه ده نو جزاء حذف ده لو يعمر الف سنه لسر به کچرته د عمر زر کال شي نو بیا به دې ور باندې خوشاله نو د یود د لپاره مفعول به څه شي شو یود احدهم طول الحیات غوړ یو د دوی وګد عمر نو جواب نه غواړي لو یو مصدر سره د خپل مف... مدخول نه د مفعول به د پاره د یود ده نو یود احدهم عمر الف سنه نو لو یو مصدر ده غواړي یو د عمر د زرو کالو دا لو يعمر الف سنه دا لو مصدر دا ورته مفعول به ده زر کال عمر غواړي وما هو دا هو ضمير احدهم تراجه ده بمن يزحزحه من العذاب تعميره نشته ده په دوی کې داسې یو څوک چې د عذاب چې د د عمر د عذاب نه لري کی ايو عمرای د عذاب نه لري کی نشته په دوی کې داسې یو کس چې ايو عمرای د عذاب نه لري کی عمر د عذاب نه لري کی نو ايو عمره د مزحزحه د پر فاعل ده ويجوز ان يكون هو ضمير مبهم دا هو مبهم ايو عمره دا ورته تفسیر ده دام کېدی شي وما هو هو څه شی دی ان يعمر نه دی دا ان يعمر بمزحزحه من العذاب لری کول کې د عذاب نه کته اعتراض وکي چې طول د عمر خو لري کول کې د عذاب نه کنه کله یو سړی سل کال عمرې نو سل کال یو يهودي د سل کال ژوند دی نو سل کال بعد دوزخ ته لاړو او که 50 کاله ژوندې دی نو 50 کاله بعد دوزخ ته لاړو نو د 50 کاله خود د عذاب لري کړو ټول د عمر خلری کون کې دی تاسو ورته جواب ورکړئ چې ټول عمر د دنیا دا په نظر سره اخرت ته کلم حم بالبصر دی د سترګو د رب په مقدار کم دی نو دومره کم دی دومره کموالي باندې تول ته اعتبار نه وي د سترګو د رب په اندازه چې لري شي نو د ټولي دنیا عمر داسې نه لکه د سترګو رب والله بصیر بما يعملون بشک الله پاک لیدونکی دی د دوی د عمل مخکې بیان د شناعت علمی او عملی د يهودو دلته علمی عملی او قولی درې قبایح د يهودو بیان شو دلته الله پاک علمی عملی او قولی شناعتونه د يهودو بیانوي یو صدیق دی بل عدو دی تقابل تضاد دی د دواړو په مابین کې عدو کې مذکر او مؤنث تسنیه او جمع دا یو برابرۍ تعریف علما دا سی کوي الذي يريد انزال المضاربه هغه چاته وي چې بل چاته شر غواړي نو دې ته عدو وایي دا معنا په جانب د الله کې نه صحیح کیږي چې څوک د الله دشمنی یعنی الله ته د ضرر رسولو اراده لري دا چې څوک په دنیا کې نشي پیدا کېدای چې الله ته د ضرر رسولو اراده ولري نو دلته د عدو خپل حقيقي معنا نه د مراده لازم د عداوت مراد ده لازم د عداوت سره مخالفت ده نو من کان عدو لجبريل د جبريل عليه السلام دشمنی مم داسې ده د الله دشمنی مم داسې ده الله سره دشمنی ممکن نه ده نو لازم د دشمنی مراد ده چې مخالفت ده څوک چې مخالف د جبريل عليه السلام من کان عدو لجبريل څوک چې دشمن د جبريل عليه السلام یعنی مخالف د جبريل عليه السلام فانه نزله على قلبك من کان عدو لجبريل دا شرط ده جزای حسب ده جزای دا ده فعداوته غلط من اربعه اوجه د د دشمنی د څلور وجنه غلطه ده څوک چې د جبريل عليه السلام سره دښمني کوي دا دښمني د څلورو وجو نه غلطه ده اوله وجه دا ده فانه ضمیر جبريل عليه السلام ته راجع ده دا جبريل عليه السلام چې ده نزله على قلبك نزله ضمیر قران ته راجع ده دا قران نازل کړي ده على قلبك استا پزړه باندې على قلبك ویلې عليك ونه ویلې لکه ما انزلنا عليك القران لتشقى ځکه زړه چې دی هو القابل الاول للوحي قابل د وحي زړه دی نو قابل اول ذکر کړی دی جبريل عليه السلام ستا زړه باندې قران راوړی دی باذن الله د الله په امر ولا عداوه مع المؤذون استاذ سره څوک عداوت نه کوي جبريل عليه السلام صرف استاذ دی د الله د طرف نه کتاب راوړو محمد صلی الله علیه وسلم ته استازي سره دښمني مناسبه نه وي نو تاسو د جبريل عليه السلام سره ولې دښمني کوئ يهود به پیغمبر عليه السلام ته ویلي چې تا ته وحي جبريل راوړي جبريل زموږ په پلارانو عذابونه نازل کړي دي دا زموږ دښمنه ملائکه ده که د دې په ځای تا ته بله ملائکه وحي راوړې وي نو موږ به منلې وي نو الله فرمایي چې د جبريل سره چې څوک دښمني کوي نو د ده عداوت غلط دی اوله وجه د غلطي دا ده چې فانه نزله على قلبك د دا قران نازل کړي دی ستا په زړه باندې به اذن الله نو دا مأذون دی او مأذون سره دښمنی نه کیږي به اذن الله اذن د دې معنا لغوي ده الاعلام باجازته الاعلام بالاجازه د بل چا د اجازه خبر وړل لکه چا اجازه کړې ده ته د اجازه بل چاته د اجازه خبر بل چاته ویسي الاعلام بالاجازه د دې سره لازم دی امر نو باذن الله یعنی بامر الله ځکه د باذن الله معنا موږ په امر الله باندې کوو دویمه وجه دا ده چې د جبرئیل علی السلام سره دښمنی ځکه غلطه ده چې مصدقا لما بین یدیه د چې کوم کتاب راوړی دی د مصدق تصدیق کون کې دی لما بین یدیه د هغه کتابونو لپاره چې د دنه مخ کې دي نو داسې کتاب نه دی راوړی چې په مخکنیو کتابونو رد کړي نو مصدقا د قران نه حال دی وهودن درېمه وجه د جبريل عليه السلام سره د دښمنۍ دا غلطه ده چې وهودن جبريل عليه السلام چې کوم کتاب راوړی دی دا هدایت دی او څلورمه وجه دا چې وبشرا دا زیری ورکوونکی دی دا هدن و بشرا په مصدقا عطف دی مصدقا خو د قرآن نه حالو نو هدن و بشرا دا به هم د قرآن نه حال وي وبشرا للمؤمنین من کان دا منی شرطیه دی من کان عدو لله جزای حسب ده چې فهو کافرون دی ورسته به جزا درته مقدره کوم او فإن الله عدو للكافرين دا دلیل د پاره د جزا ده من کان عدو لله څوک چې مخالف ده الله دا معنا مولې وکړه عدو ځکه د عدو معنا ده عدو دشمن ته وایي دش... یعنی هغه څوک دشمن هغه چاته وي چې چاته د ضرر رسولو اراده لري هو الذي يريد انزال المضاربه بل چاته د ضرر د رسولو اراده دي ته دشمن وي الله پاک ته ضرر رسول ممکن نه دي نو دلته عدو عدو عداوت په معنا د مخالفت ده من کان عدو لله څوک چې مخالف د الله او یا دلته حذف د مضاف ده دویم معنا من کان عدو لاولیاء الله څوک چې د الله د اولیاءو دشمنی و ملائکته او د الله د ملائکو دشمنی و رسوله او د الله د پیغمبرانو دشمنی و جبرئیل او د جبرئیل علی السلام دشمنی و میکال او د میکال علی السلام دشمنی جزای حسب د چې فهو کافر او دا فإن الله عدو للكافرين د جزا نه د زکه جزا په شرط مرتب وي او دا جزا په شرط نه د مرتبه بلکې دا دلیل د جزا دی و جبريل جبريل عليه السلام مقدم کړو د میکال نه لانه افضل من الميکائيل جبريل عليه السلام د میکائیل عليه السلام نه بهتر دی لمزيد صحبته لحبيب الخلق وسيد الخلق زکه د جبريل عليه السلام صحبت د محمد صلی الله عليه وسلم سره ډیرو او ډېر کومک یې د پیغمبر علی السلام سره کړو له دې وجې نه جبرئیل علی السلام د میکائیل علی السلام نه بهتر دی جبرئیل کې ډېر لغات دي جبرئیل جبرائل جبر الله جبرائیل جبرائیل جبرائیل جبرال جبرئیل جبرین جبرین جبرائیل معنی د عبد الله جبر په معنا د الله او ایل په معنا د عبد او په عجمه کې تقدیم د مضاف الیه وی په مضاف نو ایل په معنا د عبد ده او جبر په معنا د الله یعنی عبد الله مضاف الیه مقدمه په مضاف و میکالا او څوک چې دشمن د میکائیل علیه السلام د میکال معنا د عبید الله میکال لک مفعل پدې کې میکا علم جایز دی میکا علم جایز دی میکا علم جایز دی میکیلم جایز دی میکا علم جایز دی فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات هذا دي آيات شان نزول درته ذکر کوم حضرت شعبي فرمای چې دخل عمر مدرسه اليهودي حضرت عمر رضي الله عنه د يهودو عبادتګاه ته ورغلو فسألهم عن جبريل عمر رضي الله عنه د دوی نه د جبريل عليه السلام په باره کې تاسو کړو فقالوا ذلك عدونا دوی ورته ویل چې جبريل عليه السلام خو زموږ دشمن دی يطلع محمدا على اسرارنا محمد صلى الله عليه وسلم ته زموږ رازونه وایي وانه صاحب كل خصف وعذاب او ټول عذابونه پس مکه دی راولي وميکائيل صاحب الخصب والسلام میکائیل علیہ السلام چې دا د پراخی والا دی دا پس مکه کې بارانونه راوري قال ما منزلتهما عمر رضی الله عنه ورته فرمایل چې د دې دوه مرتبه د الله سره څنګه ده قالو جبريل عن يمينه وميکائيل عن يساره جبريل خي طرف ته دی او میکائیل چپ طرف ته دی خو بیا هم د دوړو ملائکو په مابین کې دښمنی ده نو حضرت عمر ورته فرمایله ان کان کما تقولون که خبره داسې وی لکه تاسو چې وایي نو فلیس بعدوین بیا دا دواړه دشمنان نه دي ځکه دا د الله وزیران دي نو وزیران خپلو کې سره دشمنی نه کوي ولانتم اکفر من الحمیر تاسو د خره نم ډیر بدتر کافران یی فمن کان عدوا لاحدهما فهو عدو لله څوک چې د میکائیل دشمنی مغه د الله دشمن دی څوک چې د جبرئیل دشمنی هغه د الله دشمن دی نو د دې عبادتګاه د يهودو نه حضرت عمر روته نو چې روته الله پاک دا آیات د د در رسیدلو نه مخکې مخکې نازل کړو ولقد انزلنا الیک آیات آیاتنا مراد قران دی یاترنا مراد معجزات دي خامخه په تحقیق سره ما نازل کړی دي الیک تا ته آیات قران او یا معجزات بینات چې واضحه معجزات دي دا د ابن سوریا په باره کې د آیت کریمه نازل شو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ابن سوریا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي ما جئتنا بشیء نعرفه تا دا چې څنګه ته نه دی وړي چې مونږه پیژنو وما انزل عليك من آية فنتبعك تبا دې سم معجزه نه نازله شوه چې موږ ستاسو اتباع وکړو نو الله پاک فرمایي چې ما خو ډېری واضح معجزې نازلې کړې وما يكفر بها الا الفاسقون نه کافر کیږي په دې آیات او بینات باندې الا الفاسقون مگر په دې باندې کافران کیږي فاسقانو فسق په مختلفو ګناهونو کې مستعملېږي خو په کومه ګناه کې چې کلمه د فاسق مستعمله شوه نو هغه اعظم ترين نوع ترين مراد دی نو دلته د فسق کلمه په کفر کې مستعمله شوه نو اعظم ترين نوع د کفر ترين مراد ده په بل ګناه کې چې مستعمل شي نو غټه نوع د مغي ګناه ترين مراد دی دلته غټه نوع د کفر ترين مراد ده لدی وجنه مونږه معنا کو المتمردون فی الكفر نو الله فرمای چې دا عهد خستل شوی او کلمه همزه د انکار د پاره ده په معنا د ما کان ينبغي د همزه په معنا پوه شو همزه د انکار د پاره ده معنی څه ده ما کان ينبغي وو د عطف د پاره ده عطف معطوف عليه غوړي نو دلته معطوف عليه ورته مقدر کا چې اکفرو ده یهود څلورو فرقو ته تقسیموي اوله فرقه د یهودو هغه وه چې په تورات ایمان راوړی او د تورات حقوق ادا کړ دا مؤمنان د اهل کتابو دي دا اقلیتو الله دوی ته اشاره کوي بل اکثرهم لا یؤمنون کې اکثر ایمان نه راوړي یعنی لګي راوړي د دې مقابل دا دی کنه یو فرقه پکې دا و دویمه فرقه چې و جاهروا بنبذ العهد خکاره خپل وعده ما تکړه الله پاک د دې فرقې ذکر کوي نه بزه فریق منهم کې چې ښکارې خپل وعده ماته کړه درې مډله چې دا لم یجاهروا بنبذی لم یجاهروا ونبذوا وعده ماته کړې و خو ښکارې نه و ماته کړې نو دا درې مډله بیا په دوه قسمه ده چې وعده ماته کړې و پټه مع الجهل یا مع التجاهل یا نه پویده یا پویده خو ځان نه پوها کړو دا څلور ډلې الله پاک روسته په دې آیات کریمه کې ذکر کړي او کل ما عهدوا عهدا الله پاک فرمای آیا کله چې دوی خبره خو پوه شوي همزه د استفهام انکاری د پاره ده یعنی ما کان یم بغی داسې مناسبه نه و و د عطف د پاره د معطوف علیه مقدر دی چې اکفر یعنی کفر مناسب نه و وکلما عهد عهدا نبذه دا مناسب نه و هر کله چې دوی عهد وکړي نبذه نو وی غرزه نبذه یعنی نقبه ماته کی خپل معنی د غرزول دلته معنی د ماتول نو دوی دا ماتی دا وعده فريق منهم یو ډله په دوی کې انما قال فريق لان منهم من لم ينبذه بعضی په دوی کې داسې مو چې وعده نه و ماته کړی دا خو څلور ډلې وکنه ما درته څلور ډلې ذکر کړ نو یو ډله په دوی کې داسې و چې ښکارې وعده وغورځوله ماته کړه دا غخکارې چې وعده ماته کړې و نو د پیغمبر علی السلام سره عهد کړې و دا سي عهد د الله سره کړې و چې لا ان خرج محمد لنؤمنن به که محمد صلی الله علیه وسلم راغی نو موږ به ایمان پی راوړو دوی ښکاره دا وعده وګرځوله بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دوی ایمان نه راوړي رد لما يتوهم ان الفريق هم الاقلون رد د توهم دی چې دغه ډله چې وعده ما تکړه دا بلګي اکثره به خلک الله فرمایي چې نه اکثره ایمان نه راوړي لږ پکې خلک دي لږ ایمان راوړي لکه عبد الله ابن سلام او اضرابه بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم ولما دا ظرف دی د نبذه لپاره ورسته نبذه ذکر کیږي جاءهم کې هم زمير بني اسرائيل ته راځي دي رسول کې تنکیر د تعظیم د پاره دی عظیم رسول چې کله راغلو دوی ته عظیم پیغمبر من عند الله د جاء پر متعلق دی د الله د طرف نه ورته راغلو یا د محذوف پورې متعلق دی چې هغه صفت د رسولون دی رسول کائن من عند الله چې د الله د طرف نه د پیغمبرو من عند الله کې زیات تعظیم ته اشاره ده یو تعظیم په تنکیر کې راغلو دویم تعظیم په توصیف کې راغلو چې من عند الله اس قدر الرسول على قدر المرسل د پیغمبر قدر د استاذ قدر دا د مرسل په اندازې نو من عند الله یعنی دا ډیر عظیم پیغمبرو مصدق لما معهم دا پیغمبر تصدیق کوونکی و د هغه کتابونو چې د دوی سره وو من حيث انه جاء على الوصف الذي ذكر فيها تصدیق داسې کړی دی چې پیغمبر په داسې صفاتو موصوف کوم صفات چې په تورات کې ذکر شوی نو د تورات تصدیق هم دا شو کنه تورات کې چې د پیغمبر کوم صفاتو په دې صفاتو پیغمبر علی السلام موصوف نو دا مصدق او یا دا چې محمد صلی الله علیه وسلم خبر ورکړو او اخبر ان موسی نبی ګوره د موسی تصدیق یې وکړو د موسی علیه السلام او د دې تصدیق وکړو چې ان التورات کتاب الله دا رنګ د تورات تصدیق یې وکړو په قواعد د توحید کې په اصول د دین کې په اخبارو د امم ماضیو کې دا کم چې غیر منسوخ شیان دي په دې کې د تورات تصدیق وکړو نو نه بزا د مخکې لمه د دې ورسته نه بزا د پاره ظرف دی چې کله دوی ته دا پیغمبر راغلو نه بزه فریقون نو وګرځولای و ډلې یوې ډلې د دوی نه وهم الذین کانوا فی عهده صلی الله علیه وسلم دا ډله د پیغمبر علی السلام په زمانه کې چې کومه ډله و دا ډله مراده ده نو وګرځولای وې ډلې د دوی نه فریقون یوې ډلې الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم من الذين اوتوا الكتاب د هغه خلکو نه چې هغه ته کتاب ورکړی شوی من الذين د دین علما د يهودو مراد دي اوتو په معنا د علم سره ده دا ډله چې و من الذين د هغه علما او نوا اوتو الكتاب یعنی علم التوراۃ چې دوی ته تورات ورز دکړې شوی تورات ورته ورخودل شوی کتاب الله د مفعول به د پاره د نبذه ده نبذه فريقون خو فاعلو څه شي غرزولې ده کتاب الله د الله کتاب کتاب الله نه تورات مراد ده لمروي عن السدي قال لما جاء محمد کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو نو عارضوه بالتورات دوی پیغمبر علی السلام تورات ته پیش کړو چې په تورات کې د صفات وګوري چې دا هغه پیغمبر دی کنه دی چې کوم په تورات کې ذکر شوی دی نو فوافقه بالکل د تورات د آیتونو سره مطابق فنبذ التورات نو د خپل کتاب یې استو غرزول چې پتا کې د دې پیغمبر صفات دي واخذو بکتاب آصف وسحر هاروت و ماروت نور کتابونه د آصف بن برخیه او هاروت او ماروت دا کتابونه راواخیستل نو فلم توافق القرآن هغه د قرآن سره موافق نه ځکه هغه د سحریاتو کتابونه نو پاغي عمل شروع نو د الله کتاب یو غرزولو نو د کتاب الله نه تورات مراد شو په دې خوښ دا هم احتمال لري چې د کتاب الله نه قران مراد شي یعنی نبی علی السلام د دوی کتاب منلو او دوی قران شاته وغورځولو وراء ظهورهم شا طرف ته وغورځولو د کی تشبیه ده شبه ترکهم کتاب الله واعراضهم عنه بحاله شيء يرمى به وراء ظهره دا هيئت ترکیبی د کافرانو چې د الله کتاب پریخودو د دوی د هيئت ترکیبی مشبه او د هغه چا هيئت ترکیبی چې یو شی شاته غورځي او التفات ورته شاته غورځي د د هيئت ترکیبی مشبه به وجد شو به عدم التفات ته نو استعاره تمثيليه ده كانهم لا يعلمون دا جمله حاليه ده ان نبذوه مشبهين بمن لا يعلم انه كتاب الله دوی مشابه د هغه چا سره دي چې په دې نه پوهېږي چې دا د الله کتاب دی واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان دوی تابع شو ما تتلو الشياطين د هغه سحریاتو چې لوستلو شیطانانو علی ملک سليمان په بادشاہي د سليمان عليه السلام کې هغه سحریات چې شیطانانو به یو بل ته خوده په بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې دوی د هغه سحریاتو تابع شو وما کفر سلیمانو سلیمان علیه صلوات و سلام کفر نو کړي دلته داسې پکارو چې وما سحر سلیمانو سلیمان علیه السلام سحر نو کړي لیکن الله پاک تعبیر په کفاره وکړو دی خبرې ته اشاره کوي چې هر سحر کفر دی وما کفر سليمان سحر نو کړي سليمان عليه السلام کفر نو کړي سليمان عليه السلام انتفاع د کفر باندې انتفاع د سحر هم راغله ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانان كافرانو دوی سحريات کول يعلمون الناس السحر دوی به خلکو ته خود سحريات نو سليمان عليه السلام ذکر چې کله په قران کې وشو نو يهوديانو اعتراضات شروع کړل چې د سليمان تم پیغمبر وایي حالم کې سليمان عليه السلام خو پیغمبر نه بلکې یو ساحر و نو الله پاک فرمایي چې نه وما کفر سليمان او سليمان عليه السلام کفر نه وکړي نو چې کفر نه وکړي نو سحر هم نه وکړي ځکه ساحر کافری ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانانو کفر کولو ان هغوی سحر کولو يعلمون الناس السحر دا حال دی د ضمیر نه د کفرو د ضمیر نه یا د شیاطینو نه حال دی يعلمون الناس یا بدل دی د کفرو نه لکن الشیاطین کفرو شیطانانو کفر کولو هغه کفر څو يعلمون الناس السحر هغوی خلکو ته سحریات ښودل سليمان عليه السلام شیطانانو سحریات کول او د سحر کتابونه وو نو هغه راوړل ټول راټول کړ یو ځای کې خخ کړ چې کله سليمان عليه السلام وفات شو نو بیا شیطان خلکو ته ویل چې سليمان عليه السلام چې په ټوله دنیا حکومت کولو د سحر د وجنه کولو او هغه سحریات دا د حکم ځکه چې خخ کړي او د تخلان دی یا بل ځکه نو غزې ورته خو د چې دي ځکه خخ کړي دي هغه چې اسمه کړه اوس پړل ته کتابونه د سحر نو دوی سليمان عليه السلام باندې تهمت د سحر ولګول نو الله فرمائی چی سلیمان علیه السلام ساحر نو شیطانان ساحرانو یعلمون الناس سحرا دوی خلق ته سحریات خود وما انزل على الملکین ببابل هاروت و ماروت وما انزل یو توجیه پکې دا ده چې دا ما نافیه ده او وی عاطفه ده په وما کفر باندې عطف ده نو تقدیر د عبارت دا دی وما کفر سلیمان وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت سلیمان علیه السلام کفر نو کړي او په ملکینو باندې په بابل کې چې هاروت او ماروت سحریات نو نازل شوي نو دا مې معنا فیه کړه سحریات د دوه ملائکو ته نو ورکړي شوي يهود بویلي چې الله پاک جبريل او میکائیل دار نازل کړ دنیا ته سحریات راولېږل نو الله پاک د دې نفي وکړه چې وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت دې دواړو ته سحریات نو ورکړې شوي په دې پوه شئ ها نو دا ما چې نفیه کوي نو د هاروت او د ماروت سره به څه چل کوي یا خو معنا دا ده چې ما انزل على الملكين ببابل هغه ملکین هاروت او ماروت او یا دا چې هاروت او ماروت دوه شیطانان وو او د ملکینو نه جبرئیل او میکائیل مراد دی نو تقدیر د عبارت دا دی چې وما کفر سليمان وما انزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت هغه شیطانان هاروت او ماروت نو هاروت او ماروت بدل د شیاطینو نه شو د موخ کې چې ذکر شو چې ولکن نشیاطین کفرو دي او دا دوه ملکان چې جبرئیل او میکائیل په دې پوه شئ اسانه کې ګوره ملکین نه مراد جبرئیل او میکائیل دی وما انزل علی الملکین ببابل په بابل کې په جبرئیل او میکائیل باندې سحریات نو نازل شوی دا ورسته هاروت او ماروت د ولکن الشیاطین کې د شیاطین نه بدل واقع کړ لیکن شیاطین چې هاروت او ماروت دوی کفریات کړی نو ما نافیه ده لیکن دا ډیره بعیده توجیه ده خه توجیه دا ده چې ما موصوله ده وما انزل على الملكين دا مفعول به واقع شوی ده عطف دی په السحر باندې يعلمون الناس السحر دوی خلکو ته سحریات ورخوده وما او هغه څه ورخوده انزل على الملكين ما موصوله ده هغه څه ورخوده چې هغه نازل کړي شوی په دوه ملائکو په بابل خار کې هغه دوه ملائکه یو هاروت او بل ماروت دا توجیه خدا ما به پچا عطف کو په السحر په دې قریب او ما به موصوله کو د يعلمون لاندې به داخل کو يعلمون الناس السحر خلق ته سحريات ورخود وما او هغه څه ورخود انزل چې هغه نازل کړي شوی علی الملکین په دوه ملائکه باندې ببابل په بابل خار کې هاروت و ماروت بابل غیر منصرف دی للتانیس و التعریف و العجم و هی قطر من الارض قال ابن مسعود بابل ارض بقوفه دا په کوفه کې وزمکه ده چې هغه هاروت او ماروت و ما يعلمان من احد او دوی به خودنه نه کوله من زائد د په مفعول ور داخل دی یعنی ما يعلمان احدا هیڅ چاته به تعلیم نه ورکولو حتی یقول تر دې چې ورته به یو ویلې انما نحن فتنه چې بشک موږ فتنه یو ګور واقعا دا و چې هاروت او ماروت چې په کومه زمانہ کې دا دوه ملایکه الله پاک را لېګلې وي نو په دې زمانہ کې د سحریاتو چرچا و د سحر او د معجزې په مابین کې چا فرق نشو کولای دواړه د خوارقو نه نو الله پاک دا دوه ملایکې راولېږلې د دې لپاره چې خلکو ته تعلیم ورکړي سحر جدا او معجزې جدا چې خلک په دې پوه شي چې دا سحر دی دا معجزه ده د دې تعلیم لپاره الله دا دوه ملایکې راولېږلې دې دواړو ملایکو به خلکو ته سحریات هم ښوده چې دا سحریات دي او معجزات به ورته بیلول چې معجزات سره د دې فرق دی لکه نن سبا چې موږ په مدرسو کې طالبانو ته هدایت الحکمت منبوزي او صدرا خيو په دې نیت یې ورته نه ښیو چې دا عقیده جوړه کړه، بلکې په دې نیت یې ورته ښیو چې په دې رد وکړه، د دې عقیدو نه ځان وساته، دا د فلاسفو عقیدې دي، د فلاسفو خرافات دي او شرع قاعده او خیالي کې په دې باندې رد کېږي. بهر تقدیر هدایت الحکمت صدره او میبزي د دې لپاره ورته ښیو چې په دې رد وکړه، د دې لپاره نه چې دا عقیده جوړه کړه اوس یو طالب راشي او د دې نه خپل عقیده جوړه کړي دا د دې طالب نقصان دی د استاد نقصان نه دی دا رنګ دي دوه ملائکو د هدایت الحکمت په شان باندې خلکو ته سحریات کوته چې د دې نه ځان وساتي بعضی خلکو چې دا زده کړه ځان تیر نه ساتل همدې پیشه جوړ کړه نو دا د دوی نقصان دی صحیح تشریح په دې کې دا ده الله فرمای دوی تابع شو د هغه سحریاتو چې نازل شوی په دوه ملائکو په بابل خار کې چې هاروت او ماروت وما يعلمان من احد دوی به هیڅ چاته د سحریات نه خود حتا یقولا تر دې چې د نصیحت په طریقه به ورته ویلي انما نحن فتنه چې بشک مونږ ګوره یو فتنه یو فتنه موږ یو فتنه یو امتحان یو که تاسو دا سحریات د دې لپاره زده کوئ چې د معجزو سره فرق راولئ ثواب به مو شي او که د دې لپاره زده کوئ چې ځان ته فیشه جوړوئ نو بیا خو تاسو ته به الله عذاب درکړي انما نحن فتنه انما نحن نحن جمع ده فتنه د خبر مفرد ده ځکه ده فتنه مصدر ده تسنیه او جمع ناجایز ده او کته و چې مصدر خو خبر نشي واقع کېدلی ځکه خبر حملی او د مصدر حمل ناجایز دی نو دلته بیا حمل مبالغتا دی انما نحن فتنه بشک من فتنه یو فلا تکفر فلا تکفر یعنی لا تتعلم السحر سحر مزد کوا د دې لپاره چې کفر وکي اطلاق د مسبب کړي دی په سبب سحر سبب د لپاره د کفر دی نو سحر د عمل د پر مز د کوه چې بیا به کافر شو فلا تکفر فیتعلمون نو ففصیحیه د په مقدر دلالت کوي فیابون فیتعلمون منهما دوی به انکار کولو او د دې ډول نه ملائکه نه به زده کول ما یفرقون به هغه کوډ او منترونه چې دا غي په وجه به جدای راوسته بین المرء و زوجه په ما بین د سړی او د خزې کې دې ځکه خو پوه شو بعض علما فرمای چې دا ملکینو نه بدمعشان مرادو دوی تابع شو د هغه سحریاتو انزل په معنا د علم سره ده د هغه سحریاتو چې د هغه تعلیم دوه بدمعشان ته ورکړی شوی دا دوه بدمعشان په بابل کې اوسېدل د یو بدمعش نوم هاروت او د بل ماروت دی بدمعشانو به هیڅ چاته سحریات نه خودل تر دې چې ورته ویل چې انما نحن فتنه مونږ په سحر کې ډیر پاخه یو فتنه مونږ ډیر خوښه یو خوښه استادان د سحر یو نو زمونږ د مهارت نه فلا تکفر زمونږ د مهارت نه ممن کړيږي فیتعلمون منهما نو خلق بس د کول د دې دوړو بدمعشانو نه ما یفرقون به بین المرء و زوجه دا سې کوډې چې دا غي پوجا به د خزي او د سړي په مابین کې فرق راوستو دا تفرقه براتله یا د سحر په اثراتو سره او یا دا چې د دې دوی به د سحریات یاد کړو نو بیا به دا غي تعلیم شروع کړو او تعلیم د سحر کفر دی نو دوی به کافر شو او په کفر د احد الزوجین سره نکاح باطلیږي نو د دې په وجه به دوی تفرقه راغله نو دا معنی په کې بعضي علما وکړي دا وما هم هم زمير سحره او تراجه دي یا شیطانانو تراجه دي یا يهودو تراجه دي وما هم ندی دا ساحران یا ندی دا شیطانان یا ندی دا یهود بضارین ضرر رسون کی به په دې سحر باندې من احد من زائد د استغراق د نفي د پاره ده ضرر رسون کی هیڅ چاته الا باذن الله مگر د الله په اذن ضرر رسي د الله